بیان د مسائل اختلافیه او په دې صورت کې چې کم زمنګا اساتذه کرامو پاغي باندې تفصیل کړو وضاحت کړو او هغه مسائل ضروری مسائل دي دا ولې او بن شو د هغه نه بغیر انسان عقیده نشي جوړې دی ظاهر کې ذهن ته او سوال راشي چې دې مسائلو ذکر کولو ته ضرورت دی نن سبا دور کې دا اختلافات او دا مسائل نشته لري چلو کو تیز کا بوج راولي په سرګان د عمر رضی الله تعالی عنہ قول دی ينقض اورل الاسلام عروه عروه من نشأ في الاسلام ولم يعرف الجاهليه چې کم خلق اسلام کې لوی شي او د جاهلیت طریقې نه زده کړي نو د اسلام احکام دا غوینا ټیم په ټیم باندې یو یو حکم ته ماتیږي اسلام ته پاتې کیږي نو د جاهلیت طریقې پیژاندل پکار دي او بیا د هغه طریقو نه ځان بچکول پکار دی په هغه طریقو کې د جاهلیت پر اسمنو د کفر په طریقو کې یو طریقه دا وا چې د نیکانو بندګانو تصویرونه با په عبادت خانو کې ځلون شيو او داوی سجدي وکیدلې هغه ته غیبانه چغي وهلې کېدلې چې کله با نیکان بندگان مړ شو داغوی د قبرونو سره با جمعاتونه جوړ شو او بانه با عبادت د الله او اصل کې تعظیم د دغه قبرونو د دغه اولیاء اسلام را لې نبی اخر زمان را لې د دې من او کړه چې دا د انسان د تبای عقیده ده ننم کچره د الله رب العزت د کتاب بیان نه وي نو پدې سرحد کې پدې پښتنو کې داسې خلک شته چې د قبر ناغوي یریږي د شنه او سره جنډې نه هغه یریږي بلکې چې کم شی د دوی مخه ترازی نو دوی دو یره او د خوف یو مجموعه وی د الله نه یره نه وی سمره چې د مخلوق نه یریږي په قبرونو باندې ګمبتونه جوړ کړي په هغه باندې په لکونو په کرولونو په اربونو باندې خرچي کړي حکومت هم په خرچي کوي حالانکه د قران تعلیمات دادي چې د اولیاء په قبرونو په قبه نه جوړیږي آبادې به نه جوړیږي نبی علیہ الصلات والسلام د دین منع کړی د قران مضمون هم دادي نو د دې آیات په حل باندې ځان پوهه کوي او کم خلک چې د دینه غلط مطلب اخلي دا غوي جوابونه دا غي د شبهات او رد بیا د نبی علیہ الصلات والسلام احادیث د دې باره کې او د علماء کتاب علماء کرامو کتابونو دا غي حواله د آیات تفسیر او وضاحت دارې چې دا جمعات یا خو هغه وخت کې جمعات کا جوړ شوی دی نو د اصحاب کاف په غار باندې نه دی جوړ شوی دا لری یو طرف ته جوړ شوی دی چې او په دې مقصد جوړ شوی چې خلک دا اصحاب کاف بندگی نه کوي په دې جماعت کې بد الله بندگی کوي نو یو طرف ته جماعت جوړ کړو نو د بی دینو بیرتیانو په دې کې اس استدلال نشته لري یا دویم دا دا که جماعت د دوی د پاسه جوړ کړي د دوی سره جوخ جوړ کړي اخو ناروا دي خدا ناروا کار چا کړو الذين غلبوا على امرهم دا هغه کسانو چې دی په خپل دین کې زیاتې کړو نو د زیاتی والا کار به تم کې هغه خو ناروا کړو نو ته ناروا مکوا دریم جواب دارې چې علامه ابن کثیر رحمه الله لیکلی شاید چې جمعاتونه جوړول د اولیاء په مزارونو باندې داوی په دین کې جایزو او په دین محمدی شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم کې قبر سره آبادې کول دا حرام دي قطعا من دي نو هغه ککړیو هغه په دین کې به اجازه ته نبی رسول الله صلوات و سلام بیا منع کړی دا کڅوګ دا وای چې هغه جوړ کړی دی دا غوی په دین کې جایزو نو دا قاعده د اصول الفقه دا چې شریعت د من قبلنا دا دلیل وی زمونږ د پاره نو زمونږ د پارم روا شو چې دغه اولیاء په قبرونو باندې ځان له جمعاتونو جوړ کو او آل تر خلک سجدي کوي روا دي شي خیر دی داغه جواب دا دی چې شریعت د من قبلنا دا دلیل وی من غیر تنکیرین په دې شرط سره دلیل کېدل شي چې پاغه باندې رد نه شي او د اولیاء او د قبرونو سره جمعهتونو جوړول په دې باندې نبی عليه الصلاه والسلام پورا وضاحت کړو چې دا حرام دي ناروا دي دارنګ علماء کرامو کتابونه ډک دي د دینا چې د اولیاء او د قبرونو سره جمعهتون مو جوړوي او چې کچره جمعات جوړ شو نو پاغه جمعات کې موز نه کیږي نه پکې فرض موز کیږي نه نفل کیږي پاغه جمعات کې عبادت نه قبليږي او مسله دارا کچرته کې قبر مخ کې او جمعات رستو جوړ شوی دی نبی علیہ الصلات والسلام روزا اغه تا دیوالونه اوچت شیو چې دې دست دې څوک بندګیو نکی دې طرف ته څوک سجدو نکی او دا کار چې کړو نو هغه نه ساراو کړو چې دین اوی زیاته کړو او د شریعت نه ناروا کار کړو لکه الله رب العزت فرمایي لنتخذن علیهم مسجدا خامخا جوړو با موږ د دوی سره جمعات د دوی په اهتمام کې د دوی په تعظیم کې و جمعات جوړو نو دا خو هغه خلکو کړیو چې کم هغه زیاتې په دین کې کړو د نبی علیہ الصلات والسلام حدیث دی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الله دې په يهودو نصارا باندې لعنت راولېږي هغه د انبياو او د صالحینو نیکانو قبرونه هغه سجدګاه ګرځولې و دا دا کتاب التوحید مجموعه مجموعه التوحید لشیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ و شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله لس رسالی دی پدې کې مدینه منوره کې چاپ شوی دی باب الرحمت سرا د دې 184 صفحه باب ما جاء من التغلیظ فی من عبد الله عند قبر رجل صالح باب دې په بار د دې خبره کې سخ عذاب د هغه چا سختی د هغه چا باره کې چې د الله بندگی کوي خو یو نیک انسان د قبر په خوا کې کوي ويره موږ دې درگاه کې ناس موږ الله ته سجدي کوو د الله رب العزت ذکر او اسکار کوو د دې قبر په خوا کې ناس دی منختا نظر د الله په نوم ورکو منختا ک ذکر دی ک سجده دا ک موز دی دا عبادت دی او عبادت د نیک انسان قبر سره او دارنګ داغه سره سجدي لګول د دې په باره کې چې کوم احادیث راغلي غواورا فی صحیح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام سلمتا ذکرت لرسول الله صلی الله علیه وسلم کنیستان راتها بارض الحبشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کئی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه کنیسه عبادت خانه د نصارا او نبی له سلام ته ذکر کړه دا د خپل خاون ابو سلمہ سره هجرت باندې تلوا حبشي کې د نصارا او عبادت خاني ولیدلې پاره کې د نیکانو بندګانو شکلونه او تصویرونه ځلن کړو فقال اولائک اذا مات فیهم الرجل الصالح او العبد الصالح نبی علیہ السلام فرمایل دغه نصارا دغه بيدینا کله با چې دوی کې نیک سړی وفات شو بنوالا قبره مسجدا نو دوی به داغه په خبر باندې جمعات جوړ کو وصورو فيه تلك الصور او په دې کې به د نیکانو بندګانو شکلونه او تصویرونه ځلان کړل اولائک اشرار الخلق عند الله دا ډېر بدترین مخلوق په نزد الله باندې بدترین مخلوق ولی دو ناروا کارونه کړیو یو خدای چې قبر هغه سره سجدا او بل ناروا داو چې پاره کې د نیکانو بندګانو شکلونه ځلندول بیا حدیث ذکر کوي چې کله نبی علیہ السلام مرض وفات کې مبتلا و آخری آخری د دنیا نه در رحلت روز شپې وي سره په صادر کې پټکړه او مخ مبارک به کله ښکارا کو فقال وهو كذلك لعنت الله على اليهود والنصارى ولعنت د الله دی په يهودو نصارو باندې ولی اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا هغه د انبیاء او قبرونو ځان له جمعهتون ګرځولي سجدي به پکې لګولې عائشه صدیقه فرمایي حذر امته مما صنعوا د خپل امت یراو د دینا چې خیال کوي زما قبر سره ګره سوک سجدي اون لګي او زما قبر نه سوک سجدګا جوړ نه کی بیا مسلم روایت ذکر ده جندب ابن عبد الله نے روایت ذکر کړي وای ما سمعت النبي صلی الله علیه وسلم قبل يموت بخمسن خبردار زما امتیانو مخکینو خلقو با د انبیاو په قبرونو سجدګا جوړولا فلا تتخذوا القبور مساجدا الا خبردار قبرونو ګر سجدګا او نه ګرځوي فإني انهاكم عن ذالک زتا سو منکوم د دینا چې د قبر په خوا کې سجده او نه لګوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین منع کړو بیا امام احمد رحمه الله په یو صحیح سند جید سند سره حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی ذکر کړی حدیث مرفوع دی نبی علیہ السلام فرمائے ان من شرار الناس من تدرکهم الساعه بدترین په مخلوق کې هغه څوک دی چې قیامت راشي او دوی ژوند دی وي بدترین مخلوق هغه دی چې قیامت راشي او دوی ژوند دی وي والذین یتخذون القبور مساجدا ابل بدترین مخلوق غره چې هغه جمعهتونه د اولیاء په قبرونو جوړ کړی وي قبرونو سره سجدګا جوړ کړی وي پاغي باندې سجدي کوي بیا دې استنباط د مسائلو په دې کې لیکل او وګد بحث کړي په دې باندې دارنګ بیا وی باب ما جاء ان الغلو فی القبور صالحین چې د قبرونو د صالحینو په باره کې چا غلو کړي سا ازیاتې کړي په محبت کې رواه مالک فی الموتان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد اے الله زما قبر یو درگاه مگر دې چې خلک داغه بندگی کوي او بیا نبی علیہ السلام فرمایلیو اشتد غضب الله علی قوم سخت دا غصه سخت غصه را ده الله پاک قوم باندې اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا چې د انبیا او قبرونو هغه جمعه هغه سجدهګانې ګرځولې او جمعه ته جوړ کړو هغه کې اگر کده الله بندگی کولا او د قبر په خوا کې بندگی د الله رب العزت پندیت د تعظیم د دغه صالحین باندې د دوی د قبور باندې دام ناروا وا د دې په باره کې د مفسرین عبارات علامه ابن کثیر لیکلی دی چې کدا خلکو خو اول جماعت جوړ کړي نه دی یا که جماعت جوړ کړي دی نو بیا د قبرونو لره جوړ کړي دی دریم دارې کې جوړ کړي دی هغه کسانو جوړ کړي دی چې هغه زیاتې په دین کې کړو او سلورم داده لعل بنا المساجد لعل بنا المساجد کان جائزا فی دینهم شاید چې قبرونو باندې جمعهتون جوړول دا غوی په دین کې رواو او زمون په دین کې دا مطلقاً من دی نبی علیہ السلام ته منع کړی دا استاد محترم شیخ ولی الله زید مجدہو دارنګ نور اساتذه کرام علامه محمد طیب طاهری زید مجدهو مولانا غلام حبیب صاحب زید مجدهم مبارک الله فی علمهم و عملهم و مسائهم نور اساتذه کرام احادیث د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی ذکر کړی دی بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرض موت چې کوم احادیث هغه ذکر کړی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کړي فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه الفرض والنفل فانه منهي عنه کم جمعات چې په قبر باندې جوړ شوی پای کې باندې فرض موس کې یو نه پکې نفل کوي ذکر دین من راغلی دا امام محمد رحمه الله په کتاب الاثار کې ذکر کړی دی باب تسلیم القبور و تجسیسها باب دې په بار ده په خولو د قبرونو کې پای باندې ګمبد جوړولو کې یا د هغه د اوخ پشان قوب په جوړول محمد قال اخبرنا ابو حنیفه عن حماد عن ابراهیم قالوا ارفع القبر حتى يعرف انه قبر شریعت حکم خدای قبر دمر اوچت کچ پته لګی چې دا قبر دی قال محمد وبه ناخذ ولا نرى ان يزاد على ما خرج منه داغه خاور نه به سوا په قبر باندې نه چې کوم چې د قبر کنستو ټیم کې راوځي دا ونکره ان يجسس او ان يطينا او يجعل عندهم عنده مسجدا او مکروه ده دا خبره چې قبر پوښ شي یا په خټو باندې لیو کړی شي یا د دې په خوا کې څوک جمعات جوړ کړي وکذا کرہ العلماء علماء الاجر علیه والکتابه والاعلام بعلامه علماء دام ذکر من کړی دي چې پاغه باندې خخت سړی کیدی لیکلم په من کړی دي او سنخ نه خانه په لګول دایم من کړی کتاب الاثار د امام محمد شپږ نوي او نوي سفرا دارنګ مجالس الابرار کې ذکر کړي مجلس ولسم کې فی بیان عدم جواز صلات عند القبر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته عن صلاه في المقابر من کړه نبی علیہ السلام خپل امت د موس کولنا په مقبرو کې د وجه د مشابهت د يهودو د نصاراونه د دین من کړه دا او چې کله په کې تعظیم میرا خصوصا خاص کر داغه نه منره مجالس الابرار 116 صفه یوسل شپاړسمه صفه کې ذکر کړي دارنګ بیا په یوسل ولسمه کې ذکر کړي چې دا هغه قبر په خوا کې د سجدې لګول او آلته کې عبادت خانه جوړول دا بدعت دی او مخالفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فهذا عین المحادثه لله تعالی ولرسوله دا عیني دشمنی دا د الله د رسول الله سره او مخالفت دینه او ابتداء دین لم یاذن به الله تعالی او دا سی دین د ځان نه جوړول لچ الله دا اجازه نه لور کړي فإن العبارت مبنا حال الاستنان دون الابتداء د عبادت هغه عبادت چې په سنت باندې بناوي او دی دا بدعات شروع کړی دی دا شریعت ناروی شروع کړی دی د شریعت نه ناروا کارونه شروع کړی مجالس الابرار یوصل ولسمه صفحه کې دا عبارت نقل کړی دی فتاوی کبرا کې ذکر کړي او اتمه مسله ده 127 صفحه کې ذکر کړي مسالۃ فی المسجد مسله ده کله چې جمعات کې یو قبر جوړ کړي شي مړې به کې خاخ کړي شي او یا ولا جمعات د دغه زین لري کولې شي ولې ځکه په دې کې نه فرض مس قبليږي نه نفل او دې کې د مس کول د سر نه من دي دارنګ شیخ الاسلام په تفسیر کبیر کې ذکر کړی دي و یحرم بنا المسجد علی القبور من دی جماعت جوړول په قبرونو باندې او یجب هدمه کل هدم کل مسجد بنیا علی قبر او د هر هغه جماعت نړول واجب دی چې کم په قبر جوړ شوی تفسیر کبیر 1521 صفه وم جلد کې ذکر کړي 521 صفه دا او وم جلد دی علامہ روح المانی ذکر کړی او قاضی بیزاوی باندې رد کړی قاضی بیزاوی کې علامه حفاجی ذکر کړی دی په حاشیه باندې چې د د انبیاء او د نیکانو په قبرونو باندې آباده کول سجده لګول دا جایز دي وای دا معلومیږي د آیات نه روح المانی ذکر کوي و مما اجازه حفاجی فی حاشیه بیزاوی قول فباطل فاسد کاسد داغه دا قول چې کوم دی باطل دی فاسد دی او کاسد دی کوټر دی هیڅ حقیقت نشته دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلې په يهودو نصارا باندې چې هغه د انبیاو قبرونه د نیکانو بندګانو قبرونه پاغي سجدي لګولې الته کې عبادت خانه جوړ کړې وي دغه جمعات چې قبر د پاسه جوړ شوی دا به ورانیږي کم گنبت او قبه چې د جمعات د پاسه جوړ کړي دا به ورانول شي ولی اذ هي ازر من مسجد الزرار نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې منافقانو مسجد الزرار جوړ کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي دورانول حکم کړو نو چې کله مسجد زرار ران شي او نو دا خو د مسجد زرار نم زیات ازر دی نو دا به ورانول شي دا دو سوا اته دیرشم صفا دو سو اٹھتیس پندسم جز کې دا ذکر کړی دی دارنګ امام نووي په خپل فتاوا کې ذکر کړی دی چې د مسلمانانو مقبره وی پای کې څوک جماعت جوړ کی محراب پکې جوړ کی نموز پکې جائز دی کنه ولا يجوز له ذالک ويجب هدمه مسلمان لدا جائز نه چې مقبره کې جماعت جوړ کی بلکې مخبره کې چې چا جماعت جوړ کړي د هغه ورانول پکار دي فتاوی امام نووي المسمى بالمسائل المعصوره نوم دې المسائل المعصوره 46 صفه شپږ سل وختمه صفه کې ذکر کړي شاه اسحاق رحمه الله مشهور عالم هغه په خپل کتاب 100 مسائل کې ذکر کړی دی یو کتاب دی داغه نوم دی 100 مسائل سل مسلې په کې ذکر کړی فارسی کې لیکل چاته سوال کړي سوال مسجد بنا کردن در گورستان برای نماز و مکان و مکانی دیگر برای نشستن و ماندن و راحت یافتن مردمان از گرما و سرما و بارش جائز یا گناہ کدام گناہ اسوار کړی چې جمعات جوړول په قبرستان کې یا زی عام زی د موز د پاره یا داسې زی جوړول چې د ناس ته خود پاسته د آرام وي خلق پای کې د ګرمۍ یخنۍ نه ځان بچ کی د باران نه ځان بچ کی ګناه ده که ثواب ده که ګناه ده نو کوم ګناه ده دا سوال دی جواب کوي مسجد بنا کردن در مقابر و بر قبور های حرام و مستوجب لعنت استو جمعات جوړول په مقبره کې او په قبرونو باندې د حرام دی او واجب مستوجب د لعنت دی هغه انسان لعنتی دی چې مقبره کې جمعات جوړي په قبرونو د پاسه جمعات جوړي و حضرت پیغمبر برکسانه کې برقبور های مسجد بنا کنن لعنت کردان دو نبی علیہ السلام په خلکو لعنت لګلې چې پاغوي په نیکانو بندګانو په قبرونو جمعات جوړي چنانچه در مشکات شریف بروایت ابو داود و ترمیزی حدیث مذکور استو لعن الله لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارات القبور زوارات القبور والمتخذین علیها المساجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت لګل زائرات القبور پاغه خلکو هغه زنانه او باندې چې د قبرونو زیارت له بار بار رواني وي او پاغه قبرونو باندې جمعهتون جوړ کړی وي او پاغه باندې ډیوی ترکه په سر د اور بلشه نو دی چې مړ شي نو په سر وته اور بل کې دیو وته بل کې بل اور بلول د چا کارو د مجوسو نو دی د هغه په هغه مجوس رسم شروع کړي او په قبرونو باندې اورونه بلې دا مئات مسائل لشا اسحاق 52 او 53 سفرا 250 سما 350 سما صفا دا عبارت هغه نقل کړي اور دې پاغه چا باندې کړل چې هغه په قبرونو باندې جمعهتون جوړي فتاوی مصریه هغه کې ذکر کوي المسجد المبني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل هغه جمعات چې په قبر باندې جوړ شوی پای کې به نفرض مسکول شي نه نفل فإن كان المسجد قبل القبر غيرا کچرته کې دوش په تمه صفه کې په دې باندې تفصیل کړي دارنګي یو بل کتاب د بلاغ المبین پاغي کې یو اشتمه صفه کې ذکر کړي لا يجوز بناء المسجد على القبر نه دی جائز جمعتون جوړول په قبرونو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا خلاف دي دو امداد المفتین کې لیکلي دي چې څنګه قبر جوړول حرام دي نو اسی طرح ابقا بھی ناجائز ہے بشرط قدرت اسی طرح ابقا بھی ناجائز ہے چې څنګه قبر باندې جمعات جوړول حرام دي نو که چا چې په جوړ کړي دي داغه جمعات باقی پر خودلم حرام دي چې انسان قدرت یو دغه جمعات نورانه دا انسان په حرامو کې مبتلا دی اولنې جلد او و پنځوستمه صفحه کې امداد المفتین کې ذکر کړی بیا فتاوی مصری او بل خبره کوي من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر من ظن ان الدعاء عند القبور افضل د چا چې دا ګمان وی چې دعا د قبر په خوا کې حق قبليږي د جمعات نه جمعات کې دومره نه قبليږي او د پیر بابا غوث دستگیر قبر سره حق قبليږي نو فقط کفر دا انسان کافر شو په دې خبره او په دې عقیده باندې د ایمان نخلا شو یره دا د مسلو ته ضرورت دی نو دې مسلو ته دا ضرورت دی چې شاید ته د معمولی خبره د وجه نه دنیا نه کافر لاړ شي بی دین لاړ شي نو ستاره دومره منځونو د نفلونو د صدقو هیڅ پیدا تا ته بیا نه ملاویږي نن سبا دا سرحد دی الحمدلله ډیر رحم و کرم کړی الله په دې علاقه په پنجاب کې دا خلته کلاو کا داخله به د وینو نه ډکې دا دلته موږ په آزاد مټ لګیایو الله دې زموږ د استادانو په ژوند کې خیر برکت واچي مولانا سلطان محمد صاحب الله رب العزت دې په عمر کې خیر برکت واچي دلته کې پنځل شل کال هغه مسله بیان کړې ده بیا په دې علاقه باندې مشران علماو علامه محمد طاهر نور الله مرقده داغوی فرزند ارجمن هغه سخت برداشت کړی دا مسله وا چې هغه په خر باندې سور کړو مخه ولا تور کړو د صحابه په بازار کې ګرځا تارا مسله اولې کړی را په دې مسله باندې ډیپټی را غختله او زبتا د توپې خلې ته تړم وا پوټي پوټي بری کم هغه چې سکه هغه کو خو زبدا بیانوم هغه داغه مجاهده وی سخت سخت وی د حد پورې خبره رسیدلې وا چې چا و په ټانګه کې نه سره هغه ټیم کې په تور ډيري کې داغه وړو ماشينو او ټانګي والا او ټول دا اتفاق کړو چې دا وهابي دی دا, دا مسلې کې دی په پټانګه کې نه سوروي اته نه کرایا ما بول روپۍ ورکول د بچا سان سر نه سورولم وای چې کله ما خام تیار شو نو زه پیاده را روان شوم چې ما باندې بدعتيان خوشاله نشي او د شپې برالم او سار بیا په خړه کې رسیدلم په دې مسله باندې نو دا مسلې ډېرې ګرانې وي نن وایو چې را حرام دی او ناروا دی او کوپر دی شرک دی نو دا هغه ټیم کې پاغوي په دې باندې سخت دی رکړي دي د چا چې دا عقیده وی چې دعا د قبر په خوا کې حق قبليږي او جماعت کې دومره نه قبليږي فقط کفرا دا سړی په دې باندې کافر شو دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیا ذکر کړي مستدرک نبی علیہ السلام منع کړي په قبر باندې د لیکلو نه د کیناستلو نه او دینه منع کړی دا چې دا انبیاء او د صالحاو په قبرونو باندې جمعهتون جوړ شي مستدرک 300 او یایمه صفه ده 370 صفه اولنې جلد پدې کې بحث کړی دی وضاحت کړی دی مولا علی قاری رحمه الله باب دفن المیت نها رسول عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس القبر و ایبنا علیہ من کړه دا نبی علیہ السلام د قبر د پخولنا او په قبر باندې د آبادی کولنا قبر باندې پخې نه په قبر باندې آبادی کې دارنګي د مرقات شرح مشکات یو کم او یایم صفه ده او سلورم جلد دی ويكره كل ما لم يعهد من السنه والمعهود منها ليس الا زيارتها مکروه دی هغه شی چې سنت نه داغه څه ثبوت نوي او سنتو کې د نبی له سلام تعلیماتو کې قبر تتلل زیارت د مل د قبر لتلل ټیک ده په دې نیت باندې لاړ شي چې هغه ځان ته مرګ را مخه تکا او هغه ته دوا وکا نه دا جایز او دا غینه امداد غوښتل ال تسجدی کول دا حرام دي ناروا دي بیا د قبر په خوا کې تلاوت کول قبر نګیر چا پیر ناشتي تلاوت شروع کی قبر نه نو د مړی نګیر چا پیر تاویدل او په زور تلاوت کول دام ناروا دي بیا قبر نه تاویدل او آلته کې قاریان جمع کول او قران لوستل شرح عقیده التحاویہ دا عقیده یو لوی کتاب دی دو الله د کتاب نه پس د احادیثو کتابونو نه پس عقایدو کې معتبر کتاب دی 518 صفحه کې دا لیکلي دي فتکره القرات عند القبور قران لستل د قبر په خوا کې دامن دي دارنګ ذکر کړی شرح النقایه کې وای رجل اجلس علی قبر اخیه رجلا لیقرأ القرآن فلا یجوز یو سړی د خپل رور د قبر په خوا کې یو قاری کین او دومره تنخواه به در کوم او دلته دته تلاوت کوا چې دنه عذاب اوچت شي یکره لا یجوزو دا نه دی جایز دا حرام دی شرح النقایا درې سوا اتلسمه صفحه کې ذکر کړي دا علامه ابن ابن تیمیه رحمه الله اقتضاء او صراط مستقیم هغه کې ذکر کړی دي اتخاذ المسجد علی القبر ازر من مسجد زرار د انبیاو یا د صلحاو په قبرونو باندې جمعات جوړول د دې ضرر د مسجد زرار نه هم زیات دی او مسجد زرار منافقانو جوړ کړو نبی علیہ السلام وران کړو دا سي جمعهتون ورانولم پکار دي دا 313 صفحه د ادي کې وضاحت کړي دارنګي کتاب الاثار آئے کی امام ابو یوسف رحمه الله په سلور اتیایم صفحه کې وضاحت کړي مبسوط کی امام محمد رحمه الله ذکر کوي یکره ان یکون قبلۃ المسجد الی الحمامه او ال القبر مکروه ده دا خبره چې د جمعات محراب هغه ستراولی حمام تراولی حمام به معنا او سلخانی وی دنایانو ایا داسی وی چې قبر د محراب سره جخت وی دا مکروه دی دو سوا نهمه صفا اولنی جلد کې په دې باندې وضاحت کړی بیا مو یره خیر دی دا د انبیاء او د اولیاء او تعظیم دې مونږ خو دوی ته سجده نه کوو مونږ الله ته سجده کوو نک الله ته سجده کې د الله بندگی کې خدای نیک بنده د خبر په خوا کې سجده کې داغه منخت نظر نیاز ورکه نو په دې باندې د علماو اتفاق دی چې دا حرام دي بیا د اولیاء قبرونو ته رحلتونه کول په دې باندې مستقل کتاب علامه ابن تیمیه رحم الله لیکل لري دارنګ داغوی په قبرونو باندې نظر نیاز پیش کول چړاوي کول دا خود هغه پیرانو خبرم دا هدایت الابرار الی طریقت الاخیار کې او کم شی چې حلال کړی دی نو هغه حرام شو مې تته مردار شو او د دې انسان باندې خپل خزم طلاق شو او اولاد حرامیان پیدا کیږي چې کم انسان د قبر په خوا کې د اولیاء د قبرونو په خوا کې آلته کې نظر نیاز وړي او آلته کې علالي او بیا داغه غوخه په خلکو تقسیمي نو دغه د مشرک د لاس ذبیحه خو اسم حرام ده او بیا چې لا د پیر بابا نظر وی او په قبر باندې حلال کی او دی وی یره دا خو خورده ده کنه خورده پس خورده خورلې شوی د خوراک نه پس کوم شی نه د سوی یو شی اوخره دا غینه رستو چې څه جوړیږي نه خو ګندګي وی او دا بابا خورده را پس خورده نو پس خورده خو جوی نه خو ګندګي وی ته ګندګي کیږي زمونږ پښتانم چې کړه د پنجاب طرف تلاړ شي نو دا غوي گزاران په سبان دي گزاران د بابا په نظرانو باندې اکثر لاړ شي او خوا کې او د یو درگاه دی رہی پنجابیان خودی داسي دیګونه دغه کې نظرانه کوي او دی ورزي د اغې نه او کله وري یو خري کله ډېر خو خواندیو دا ګندګي او خره د دیم ډېر خو خواندې تا ته چې څوک سمخه ته وړاندې کوي دا خېټه الله رب العزت د انسان لاندې پیدا کړی دا سر د پاسه نه پیدا کړی او تعالی عقل درکړي هوش درکړي د بابا نظر نیاز او نخري کته یاره دا حلواګانی دي پراټي دي دا سخت و حرام شاه منصور بابا هم لیکلي په خپل تفسیر کې اتفاقی مسله ده چې کم تیل چرګ چرګوله ګډ پیسو د قبر توړیو د ولی په نوم باندې منخت کین سخت و حرام په اجماع د علما باندې دا حرام دي ناروا دي او دوی ورزي پای کې مبتلا دي جمعاتونه جوړول پاغه باندې چړاوي کول نظر نیاز منخت الته کې کول شریعت د اصولونو دا خلاف دی نبی علیہ الصلات والسلام او د صحابه او تعلیماتو نه خلاف دی د قران حدیث اجماع قیاس نه خلاف دی چې کړي دي چا کړي دي ولي کړي دي او کله کړي دي کړي هغه چاري چې هغه د شریعت نه یا نه خبرو یا زديان مليانو او کله کړي دي ولي کړي د خېټه د پاره کړي دي یا د عوامو د یره د وجه نه کړی چې اوس مخکې نه ناروا ویلي کو صفاوی من عوام می وجنی ما ډېر اړې خړلې دي ډېر سیرې را لرا کړې دي ډېر مال دولت می دي خړلې او کله کړي دي چې زمانه تابعین او د صالحینو ختم شو ردی ایجاد شروع شو ناروا باندې خلق اون قتل دا دین هغه دین دی چې کوم دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی حرمین نو موږ ته ننم هغه فتاوی ملاویږي او هغه فتاوو کې دغه عقیده ده بابا تا غیر الله ته چغي وهل پاغي آبادی کول هغه نه امداد غوښتل دا صریح کفر دی او د اسلام نو وتلی او ځان په خپل جهنم ته رسول لی قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا هغه کسان ویلو چې دین کې زیاتې کړو خامخا په دې به موږ جمعات جوړو اوس هم یو سړی جوړو نو جوړوا کنه يهودو نصارا کړی تم یو غشې شوي تم کوا بهر حال الله رب العزت دی زمون اصلاح د اخیری او د عمل نصیب کی نو بس دغه باندې اکتفا ده نن چرته تلیو اوس ما خام پاسوتن ته نږدې رالو ما خو درس چټی کو خو بیا هم دا سو درس شو چټی رانه لا الله رب العزت دې په خپل دربار کې قبول او منزور کی اخر دعوانا الحمدلله زما نهایت عزتمندو مسلمانانو رونو مشرانو کشرانو دا اجتماع راجم کېدل په دې جماعت کې د دې سبب او ذریعہ شاید مکمل داغه نقشه تاسو په ذهن کې ناشته وي یو روحاني بچي یو ماشومه د الله رب العزت کلام پاک تقریبا اتیش تو سپارو پورې صبر چې ما ته علم دی دیتا تقریبا رسول یو د الله رب العزت قضا او د کم مقصد د پاره الله انسان پیدا کړو ظاهر کې ولا نزکی علی الله احد ظاهر کې داغوی خاتمه د قران په درس باندې او څنګه چې زمونږ رور هغه حدیث څخه ټوکړه ذکر کړلا د ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ الصلات والسلام متفرمایلیو د الله د قران درس کوا تدریس کوا تعلیم تعلم کوا ذکر کوا بل ته قران خایا پدا سے حالت کې پتا باندې مرګ را لې ملائک بستا د دیدار د پار راضی او جنت د دغه انسان زید او زید او استوګ نه دور او ګرځیدلو د دې انسان د کامیابی د کامرانې زید جنت الله رب العزت په دغه واسطه باندې انسان د پارا په دې لوز د نبی علیہ السلام باندې ورکي ظاهر کې داغوی د دا قران د ختمولو ارمان بیا دا اجتماع د والدینو د خپل خپلوانو رشتہ دارو د طرف نه او زمونږم دا ایمان دی یقین دی چې د قران ثواب الله رب العزت میت ته رسي او چې بیا خپل عمل دی نو اوله به هغه نه رسیږي چې کله ټول قران او خپل ختم کړي سو معمولی سبق پاتې شوی هغه ویل شوی دی الله رب العزت دې داغوی روح ته مکمل مکمل ثوابونه ورسي او الله رب العزت دې د والدینو او د رشتہ دارو د پاره ذریعہ د تسلی او دوی د پاره دې الله دا ذریعہ د نجات وګرځي کم آیات چې لوستل شوی دی بیان کول زما مشرور محترم قدردان حضرت مولانا شانمان باچا صاحب دی غویم راغلی دی مفصل بیان به هغه کوي مشرور مولانا امداد الله صاحب هم خوا کې ناس دی د خپل ناقص علم مطابق زما ذهن کې چې سرازی د قران او د حدیث مطابق مختصر یو سو منټو کې ان شاء الله داغه خاکا داغه خلاصه پیش کوم کم آیات چې مال استلې الله د انسان د اول پیدایش چې کله آدم علیه الصلاۃ والسلام الله پیدا کړی دی د مختلفو خارونه د مختلفو زینا خټه راټول شوی دا خاور راټول شوی دا غنه خټه جوړ شوی دا انسان آدم علیه السلام جوړ شو آدم علیه السلام چې کله پیدا شو د الله رب العزت قدرتو د آدم علیه الصلاۃ والسلام د غسیق پختینا ذلع الاثر الله د خپل قدرت مطابق بیبي بی حوا پیدا کړلا آدم علیه الصلاۃ والسلام چې را پاسې دو بیبي هوا یو طرف ته ناشته وا دا د انسان هغه رفیق حیات د ژوند ملګری چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام د ضلع ایسر نه د ګسې پختینا پیدا شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا حدیث او فرمایي دا غې نه پس دا خبره حدیث کې ذکر کړي چې کله زنانا د داسې پختې نه پیدا شوې دي چې هغه کې کوګواله ده نو چې کله دې کې کوګواله ده زنانا کې بخا مخا سنا سو کوګواله وی چې تاسو په دی باندې فایده اخلي خپل جن وسره تیروي دې کې مکمل مکمل ستا اطاعت او تابعداري نشی راتلې ان استمتعت استمتعت بها وبها اعوجاج کپ دې باندې فایده اخلي فایده ته واخلا سنا سکو غاله بوي پخته کې صحیح صدا سی چې نه غوي صدا سی وی چاهي کې لک کو غاله وي دارنګ زرانو کې هم قسمونه او د اسلام نظام چې کله بیا دوی ته متوجي شي نو الله رب العزت ډېر زنانه داسي وي چې سرنګ د سړو په اسلام کې تاریخ دی داغوی کارنامې دي دارنګي قران او حدیث او تاریخ د زنانه او د هغه کارنامونو هم ډک دي او قران کې به تاسو سورۃ الرجال چرته انمومای خلکو اسلام کې د زنانه او حقوق نشته قران د زنانه او د حقوقو دومره خیال ساتلې سورۃ النساء د زنانو سورۃ بل سورۃ د سورې مریم مکمل د مریم په نوم باندې مکمل سورۃ الله رب العزت را لګلې کله خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د ليله المعراج کې لاړم ما چې قتل جهنميان اکثر معصوق ولیدلې هغه زنانه وي تکفرن اللانا و تکفرن العشیرا زنانو کې اکثر د پارا دا خصلت او دا خوی او عادت پروت وی تکفرن العشیرا نبی علیہ السلام د خپل خاون نا شکری کوي چې کلا خاون نا شکری شروع شي نبی علیہ السلام د دې زنانه الله خپه دی چې کله الله خبره د دې زنانه د پاره جهنم دی د دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما اکثر جهنميان زنانه ولیدلې لیکن د دې سره سره اسلام د زنانو سره مرتبه بیانې زنانو کې اگر کو انبیا نه دي تیر شوی لیکن د انبیاو میان دي تیر شوی دي انبیاو میان دي تیر شوی دي زه بدبخت نه فرمانا د خپل مور نیم انبیاء تم دا حکم دی د خپل مور ادب وکوي د انبیاء میان دي تیر شوی دي دارنګ هغه صحابيات تیر شوی چې داغه اسمان ستورو داغه نظیر داغه مثال بیا نه دلیدلې ها بیام کله نا کله د مسلمان په زنانو کې مسلمانو زنانو کې هغه شان نن سبا موجود دي شي او ځای په ځای باندې شازن او ندورن هغه تیر شوی دي او پیخیږي اوسم پیخیږي هغه صحابيات چې کله انسان داغه تاریخ ګوري نو انسان حیران پرش حیران شي انګوش بدندان چې آیا دا انسانانو نن سبا زمانه سړی دا غوي دومره زرنوي سمره چې هغه زنانه وزلو یو صحابیه د ام عمار رضی الله تعالی عنها د جنگ حنین موقع دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه جنگیږي دغه زنانه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ټیم کې د حجاب حکم لانو ولاړه دادو ایا د ضرورت په تور باندې jihad په موقع کې وا زنانه تللې چې کم نور حجاب واغه بشوي ظاهری سو هغه بیا معفو په دغه حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته ولاړه دا کلا چې ځنې خلق په تیخ تبانی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ته د خپل ډال دې زنانه لور کا هغه سره ډالو هغه داسې مقابله کولا دی او تکړه مجاهد غو نه مقابله آپ سیر و عالم النبلا داغه واقعہ ذکر کړي ګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وسړی حمله کوي د فورن ډال له زنانه وتونیو هغه گزار نه ځان بچ کو چغه واپس کېدو فزربا او داغه اس اخپی ولواله سردلان دې پریوتو سړی باندې لټکیا غس اوړېدل وراله تورې پکې خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندل دا غاخونه مبارک اخکار کېدل دارن چې کله هغه زخمی شو تقریبا 14 زخمونه داغه په بدن باندې جوړ شیو او داغه زخمونو د وجناغه تبیا شهادت ملاو شو اغا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل بچو ته وصیت کړي خیال کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چر ترست نشي دام زنانوي ګټه راغسته را ګټه د کافر دا سترګې د استرګې وښتلا اس په ګرځې دوه درس شرا پرې وته دارنګ هغه زنانا چې هغه با تسلی ورکولا او هغه زنانا چې خپل اولاد خپل خاون خپل اهل او عیال ته به دا وصیت کاو خنسا رضی الله تعالی عنها خپل بچی د شپې راغون کړی دي هغه ته یو تقریر کوي چې کله په خلکو باندې سیاره راغلی دا سحر لا د میدان جهاد لګي خلک حیران پریشان دي چې سبا کیږي دغه خنسا رضی الله تعالی عنها خپل بچی راټول کړ وی بچو تاسو تخپترا چې تاسو اسلام قبول کړی تاسو کې منافقت نشته دی وی والله انکم ابناء اب واحد کما انتم ابناء ام واحد اے زما بچو تاسو داسې د یو پلار اولاد لکه څنګه چې د یو مور نه پیدا شوی والله ما خنت اباکم سحر کیږي هغه بچی د زمرو په شان ورخوشي دي کافر باندې د کافرو سرونه تعالی کوي دا سوکو دا د خپل مور هغه وصیتو دا سوکو زنانه وا چې کله دې زنانو کې جذبه اسلام او رس سره د ترقی وا او دې تاریخ هم لیدلې دي په دې علاقہ کشمیر چې کم مقبوضه کشمیر دې ټیم په ټیم باندې په دې کې حالات بدليږي یو ملګری واقعا بیانوله د پخ مخ کې وی پاره کې سم مجاهدین یو کور کرا پټ شو هغه فوجان رالل ویسو شو مجاهدین وینشته ویسو شو هغه پټ کړو ازنانا داغه بچیو ماشوم هغه رونه وداد له حلالو کوم مجاهدین اوخایا هغه مجاهدین ما سره نشتا هغه ماشوم بچی داغه په مخ کې حلال کو کوتره کوتره کو هغه مجاهدین نشتا فوجان وی نه بئی کوي دومره زنانا ځل نشي ټینګولې چې کله هغه فوجان لاړو مجاهدین راوتل وای الله دې پتا رحم کی تا څنګه خپل بچي قربان کو موږ محفوظ کو هغه زنانه او ته خبره کوي وای تاسو نقد سودا او ازما بچي قرض سودا وا او چې کم انسان کې عقل وي هغه قرض په نقد باندې نه غوړه کوي تاسو به اوس فلحال مجاهدین یې زما بچي با کله لوی دو او د جهاد کو دا غیر پس به دا اسلام غلبه راتللا دا اوس په حال ما دا غره وګڼل چې تاسو نقد سودای او تاسو د اسلام خدمت وکړئ ا زنانا چې کله په قران دا غي ذکر کوي قران د انسان حیران شي د نبی له صلوات والسلام او دا په سبا باندې راغلو دا اصل ټول تعلیم او تربیت د قران ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب د قبر د دریو مسائلو د درس قرآن دا بیان چې په سوګندی کې په 26 8 2008 کې شوه د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نزدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحیدی